سیف البحر ځکه وایي چې دا مجاهدین چې تلي وو د دغه دریاب په غاړه باندې دیره وو تاسو ویلي د رجب میاشته اتم کال د هجرت دی رسول الله صلی الله علیه وسلم درې سوه کسان مجاهد د ابو عبیده ابن جراح په مشرۍ کې دی علاقې ته ولیږل وچکالي و د خوراک سنو دوی سره کمی کجوري چې وي هغه په خلاصېدو شوې چې په خلاصېدو شوې ابو عبیده اډر وکړ چې چا سره کجوري وي را دي وړي نو چې هغه راوړل دوه ګوډي د تیار شو نو بیا به هر مجاهد ته په خپل اندازه باندې یو یو اندازه شی ورکو کنټرول باندې بیا نورم کم شو نو بیا به یې د ورځې وله یو کجوره ورکوله هم خلاصه شوه نو بیا به یې پاڼې د کیکرو دا به راسنډلې او دا به خوړې حضرت سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ د زوی د قیس نامه د قیس دا ډیر د سخاوت کورنۍ و دی وی ما وی چې خدایا دا مجاهد چې دا سوګي او تګي دي او سوزیدلی دي دا به جهاد څنګه وکي نو دا ډیر مشهور سړی نو په غالاکه کې یو سړی لورغه دا غالاکه یو سړی لا ورته وی په قرض را باندې پنځو خان خرڅ کا بیا براشه د کجورو په موسم کې به زه تاله کجورې درکم نو دا هغه علاقې پنځو خانې دغه سړي نه واغشتل یو اوخې یو ورځ حلال که مجاهدو ته وی خوره چې بل رشوه نو بل او خیالال کو نو چې بل رشوه نو بل او خیالال کو ابو عبیده ابن جراح او حضرت عمر وی چې دا خو یو رز نه ده ته چې دسی وخانه لاله بیا به دا پوره کې دا قرض د کم زینه قیس ته وای ته غریبې ته به دا د کم ځای نه پوره کې که مال دی نو مال خو ستا د پلار دی نو دی ورته وایي چې زما پلار د خلکو قرضونه د پردو خلکو قرضونه پوره کوي نو زما قرض به نه پوره کوي خیر عمر صاحب ورته وایي نه په سوالونو خلک خیراتونه نه کوي نه بالاله چې ګورو دی کې دریاب یو چپو والو چې چپو والا نو دومره یو لوی اجدهام د غیر او غرزو مینه دی عنبر وته وی عنبر لکه دا غونډه پنځوس ګزه وي دا اوږدو دا د غیر وغورځو مئی چپې شو والا نو د چپې سره دا دغه راغې مئی چپه چې واپس لاړه دا پوچه پاتې شو لنډه دا چې صحابه میاش یا تل لس ورځې هغه خوړو خوړو خوړو او بیا چې ته نو د ځان سره بیا غوښې واپس یوړې رسول الله ته وی رسول الله وته وی دا د خدای پاک یو انعام چې تاسو باندې وکړو الکه څه چې تاسو سره چې سره غوخه شته که نشته ایو وته وی او ما سره شته وی راوړی پیغمبر سمغه د دوی د خوشحالۍ لپاره وخوړله خیر چې واپس رال المجاهد قیس پلار ته وی بابا د قصې په مجاهدینو باندې لوګراله ده ورته وی اوخ به د وتعالال کړی وی کنه وی سه وته می حلال کو بل ورس به بیا لوګراله وی اوخ به د وتعالال کړی وی کنه وی بیا می وتعالال کو بل ورس به بیا لوګراله نو وی اوخ به دی وته حلال کړی وی کنه وی سه بیا می وته حلال کو وی بل ورځ په بیا لوګراله وی اوخ به دی وته حلال کړی وی زه په ما پابندی را لچنه به لاله وی خا زما سترګې دی اوچت کړي نو ډیر خوشاله شو او د د سلور باغونو یو ځای کې وی بچیا په دې انعام کې دی هغه سلور باغ شو چې هغې کې یو وړوکی باغ و چې د هغې سالانه پنځوس سټې کجورې وې پنځوس سټې یو څو ورځې پس هغه اعرابي نه دی چې هغه اوښانې ترې اخیستي و هغه راغی چې راغی حضرت سعد ابن, مع... سعد ابن عباده د هغه بې اندازې اکرام وکړو ولې هغه شیم خپل ورک سورلیم ولا ورکړه نور یو شی بل شی ولا ورکړه هغه لاړل دې ته وایي غزوه سیف البحر ما وی سیف د دریاب غاړې ته وایي بحر دریاب ته وایي بابو غزوه سیف البحر یا دسی وایي بابن او بیا داسې وایه غزوتو سیف البحر دا دغه بیان د غزا د سیف البحر الکه دا خلق سره تلیو وهم یتلقون او دی مخله ورتلل عیرن قافله تا لقریشن چې د قریشو و خبر دا راغی چې د شام نه د قریشو قافله را روانه ده او دوی د هغې مخې ته ورلل و امیرهم او مشر د دوی چې دی هغه څوک ابو عبیده تب هغه ابو عبیده ابو عبیده ابن جراح د عشره مبشرو کې دی د تخلق وی امین هذه الامه د دې امت امانتدار د امیرو دا دغه شو اه حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله انه حضرت جابر وی باس رسول الله صلی الله علیه وسلم اولیګ رسول الله باسن یو اسلامی فوج قبل ساحل په طرف د غاړې د دریاب د دریاب چې کوم غاړه و هغه طرف ته اولیګل و امر علیهم او امیر مقرر ک پاغوی ابا عبیده ابن الجراح حضرت ابو عبیده ابن جراح ما وی دا ډیر لوی شان والا صحابی دی لوی شان والا وهم 300 او دا مجاهدین سو نو دی درې سوو جابر وی الکه دا پکې لګ دغه کا چې تاویږي را تاویږي فخرجنا موږ د مدینې نه ووتو فکنا ببعض الطريق چې چکر وي فکنا نو موږ ببعض الطريق په بعض لار په دې لارو کې د وګد مزل له په دې لار روانو چې فنی یزادو په ختمې دو شو زمونږ خرچه هغه زمنګ سامان چې د خوراک هغه په ختمېدو شو فامر ابو عبیده نو امر وکړو مجاهد ته حضرت ابو عبیده چې الکه چا سره خرچوي هغه راوړی نو امر وکړو ابو عبیده بی ازواد الجیش پاغه خرچو ده لخکرو چې الکه لخکر کې څومره خرچي دی هغه راوړی فجمع نو هغه را جمع کړی شوی فکان نو شوی هغه فی مزوده تیت امرین په هغه دوو ګوډو د کجورو کې د کجورو دوه ګوډي وو هغه دوه ګوډي ته ډک شو خوراکیان سو ندي درې سوه کسان دي حتی تر دې پورې فنیا چې هغه په ختمېدو شو هغه که دوه دغه نو ګوډي کجوري هم په ختمېدو شو بس لږې پاتې وي نو بیا لږ ښه کنټرول زیات کو فلم یکن یصیبنا نو نه به رسېده موږ ته په ټوله ورځ کې الا تمرتون تمرتون مګر یو یو کجوره موږ ته به یو یو کجوره رسېده د جابر شاګرد وای جابر ته چې اوس په ټوله ورځ کې یو کجوره په سفر کې داسي فقلت نو ما ورته ووې دا وهب وای د جابر ته چې ما تغني عنکم څه فایده رسوله تاسو ته تمرتون یو کجوره اوس په ټوله ورځ کې چې نور د خوراک نی او یو کجوره نو کوي خورې نو څه او کوي نه خورې نو څه وی راته پته علی ولګیدا د یو کجوري د قیمت چې هغه یوم بیا خلاص شو اخر کې د سیو چې یو یوم نه و فقال جابر وتوی والله قسم بالله لقد وجدنا فقدها یقینا مونږ اومونته هغه اثر د ختمېدو د هغې دا غنیشوالی دا غی حین فنیت کله چې هغه ختم شوی رستو راته پته ولګېده چې د یوې کجورې څومره قیمت دی ثم انتهینا الی البحر دلته اوس دا مختصر دی په دې منځ کې بیا دوی د ټیکرو پاڼې خوړلي دي او دا دغه دي ثم انتهینا الی البحر بیا موږ ورسېدو دریاب ته چې ګورو فیضا حوتن پس ناګنه یو لوی مئی و یو لوی مئی مثل الضرب پشان د غونډه ضرب دغه ته وی خا وړو کې غر پشان د یو وړو کې غر د یو غونډه فاکل منها القوم نو خوراکو که دا غین قوم سمان عشرت لیلا اتل شپی دلته تلس راغی یو ځای کې میاش راځي یو ځای کې پنځلس راځي خکلی خبره دا ده چې دا تل لسو دا مجاهد دغلتا تل لشپې دیرو او د دې یو مینه اتل لشپې درې سو کسانو خوراک کو او بیا چې مدینه ته راتلل ار سړی د ځان سره رامړو خیر خوراکم کو ثم امر ابو عبیده دا د غنو مشر بیا امر وک ابو عبیده بزلعین په دوو پختو باندې من ازلاعه د پختو دا غنه د مئی مونږ خو ته لاشه وایو کنه لاشه د دې میانو لاشه هغه لاشه نه وی لکه د سانډا پخته نو امر یو که چې لکه د مئی او دوه پخته راوړې نو دا یو داسې پخته او بل ونو ده داسې نیغه او درولې نیغه لکه دا دغه چې شي دروازه داسې ودروله فنصبا نو ادرول شوې دا دوه پوخته او ثم امر براحله او به امر وکړ په یو دغه باندې په یو اوخه راحله هغه اوخې ته وایي چې د هغې د پاسه کته اچولی شوي وي فروحلت نو بیا امر وکړ براحلت په اوخه فروحلت نو پاغه باندې کته واچول شو کته په واچول شو او ثم مرت او بیا دا تیر کړی شو تحتهما لاندې داغه دا پخته داسې درولې دي داسې او د لاندې تی وخه تیر کړه دلته خداسې دی خو بل روایت کې را روان دی ابو عبیده وی الکه پتاسو کې اوګت سړی سوګ دی چې لوري دقه قیس ابن دغنو سعد دغه وخان چې په لال کړو دا دی چې دینو ډیر لړو و ایراشه د دی اوخه د پاسه کینه نو هغه لوړ کس د اوخه د پاسه کینو او بیا وته وی د دې لاندې اوس دغه شه تیر شه خ ثم مرت او بیا د اوخه تیر کړې شو تحتهما لاندې د دې لیکن فلم تصبها او دا اوخه دې ته ونه رسېده بالکل دا اوخه و پورې ونه لګېده یو روایت کې به درته راشي دا دغه نه دی دا سترګې دا کنده دې کې دیارلس کسه د کینول وی ورکوشه وته کنده وسمه دیارلس کسان د د دغه سترګې چې کومه کنده و پاغې کې نغه شو رالل ما وی درې اتلس ورځې درې سوه کسان خورا او وږي تږي نو خدای خبر چې دوی به خوراک څومره کو او بیا هر یو کس د ځان سره راموړل نو بلا وکه فلم تصبهما نو دا اوخه اونه رسېده دې دغه ته د دوو پښتو ته حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حد قال الذي حفظناه من عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله يقول جابر باوي باسن رسول الله صلى الله عليه وسلم اولی گمنگ لرسول الله سلاسمیت راکبن درې سوا سوارو درې سوا د مجاهدینو سوارو منګه اولی گلو او امیرنا ابو عبیده تمن الجراح او زمونږ امیر چې دی هغه حضرت ابو عبیده و الکه سشی لاړې نرسدو مونږ نگرانی کوله عیر قریش د قافلې د قریش چې دا به کله راځي فاقمنا بالساحل نو مونږ اوسېدو په غاړه د دریاب نصف شهر نیمه میاش فاصابنا جوع شدید ورسېدل مونږ ته لوږه سخته داسې معلومیږي چې دا پنځلس ورځې چې دي که نه نو دا هغه د مي د دغه نه مخکې ده چې هغه لوګه تنده تیره کړې ده پاڼې خوړلې دي حتی تر دې پورې اکل نل خبت چې مونږه خوړې پاڼې د کیکرو خبت هغه پاڼو ته وي چې تاسو راوسنډې را سنډلې شوې پاڼې فصم دقه وجه ده چې دی غزا کې مسلمانانو پاڼې خوړلې وي نو د دې نامه څه ده جیش الخبت هغه لښکر چې مجاهدو په دې کې پاڼې خوړلې وي فسمی ذالک الجیش نو نامه کې ښودلې شوه دغې لښکر ته سو جيش الخبت فالقا لنا البحر راو غرزو مونږ ته دریاب دابتن یو جاندار شی یقال له العنبر چې ویل کیږي هغه ته عنبر په میانو کې یو قسم مئی دی وی دا ډیر خکولی دیتا عنبر وی عنبر او دا داسې مئی دی چې د دې د اودس ماته نه دی چې کم اودس ماته کوي دا داسې خوشبویي دی خوشبویي اوس خو ملاویږي نه په خوا به خلکو په تولو خرڅو تاسو نه وایې مشکو انبر داغه مشکو او دی هغه انبر دی دا دا مئی دی او دا هغه مئی چې کومه فضله ده چې هغه کوم دغه کوي او دسمات یې کوي دا هغه دغه یي دا یو قسم مئی او بې اندازې ښکلې مئی فاکلنا منه نو من خوراک وکړه د هغې نه نصف شهر نیم میاش دلته نیمه میاش راغله خو سیدنا ده چې دا اتلس دغه دی ښه اتلس ورځې مړه نو دا بدنونه هم داسې خوش شوي وو چې توس پنځلس ورځې نارې تېرې کې او د کیکرو پاڼې خورې او د هغه دریاب خشک هوا هم د باندې لګي نو دا بدنونه هم پمن شوي وو مړه نو بدنونه هم داسې و چې چور خراب شوي وو حتی تر دې پورې ثابت چې را واپس شو الینا مونږ ته اجسامونه بدنونه زمونږه په دا پنځلس ورځې کې د لوګو د تندونه زمونږ بدنونه بلکل خراب وو خو چې دا مو دا د غم خوراک شروع کړ د میانو او دا ځانونه په غوړ کړو نو بدنونه بیا هم هغه شو لکه څنګه چې مخکې وو درې ګوره وایي پیژنې حت ریاضه په دې پوه شوې صابت را واپس شو الینا مونږ ته اجسامونه بدنونه زمونږ مطلب دا دی بدنونه هم د لوګې د وجې نه خراب شوي وو بیا صحیح شو فاخذ عبیده نو راواغشت حضرت عبیده ابن جراح زلعن یو پخته من اعز من اوس دلته دلته کې دا ټکی دی ښه زلعن دې ته اوس خیال کوئ دی یو پخته من اعضائه د اندامونو دا غنه ګوره یو روایت داسې دی چې زلعن من اصلائه که ستاسو خیال وختي وو دې روایت کې داسې راغی چې زلعن من اعضائه یو پخته د اندامونو دا غو وی دا هم دقه حضرت قیس دی ښه هغه سخي سړی نه دی هغه قال سفیان ګوره دلته په روایت کې څه راغله چې زلعا من اعضائه لیکن سفیان چې دی نو څه دی سفیان به کله وی مرتن کله چې زلعا من اضلاعه کله به وی زلعا من اضلاعه یو پخته د پختو داغنه نو دا دا تیر شو لاندې دا غینا او هغه سر ته ونه رسید قال جابر جابر وی وکان رجل دا مې چې لا نور غورځېدلې په صحابه باندې ما وی بیا اندازې لوګراله نو دغه حضرت قیس نه دی قیس د دغه علاقې د یو کس نه په قرض باندې پنځو خان واغشته نو ما د ته یو ورځ یو حلال که بل ورځ بل حلال که بل ورځ بل حلال که چې نور حلالول په د پابندي راغله وکان رجل او یو سړی من القوم د دغه قوم نه په دې مجاهدو کې یو مجاهدو او نحر ثلاث جزائر هغه حلال کړو درې اوخان ثم نهر ثلاث جزائر او بیا لال کړ دریو خان دا د دروازې دا خو دغه د ما به یو یو دی یو یو نه دی درې سو ته یو چرته رسی درې درې وخانه یو ورځ حلال ک درې بل ورځ ثم نهر ثلاث جزائر بیا حلال کړ درې وخان نه شو چې بل ورځ علالول حضرت ابو ابو عبیده وته وای نه ته غریبې بیا به دا قرض د کم ځای نه پوره کې ما وی د به وته وی چې نه زما پلار مالدار دی هغه پردي قرضونه پوره کوي نو زما به نه پوره کوي ثم ان ابا عبیده بیا حضرت ابو عبیده ابن جراح نهاهو هغه منې که چې بس نور به نه حلالې وکانا عمرو په دې سند کې عمر راضی کنه عمر ابن دینار وکانا عمرو یقول او حضرت عمر ابن دینار باوی اخبرنا ابو صالح ان قیس ابن سعد چې حضرت قیس ابن سعد چې واپس لاړل کنه ما دا ته وی نو قیس ابن سعد پلار ته وی چې بابا جی په مجاهدو باندې لوګه راړله نو وته وی بچی او خان بری وته لال کړی وی کنه وی صاحب وته مې یو ورځ لال کړو بیا په لوګراله نو وی بیا به دې وته لال کړی وی کنه وی صاحب بیا مې وته لال کړو نو وی بیا په لوګراله بل ورځ نو وی بیا به دې وته لال کړی وی صاحب بیا مې وته لال کړو نو بل ورځ په بیا لوګراله لا نو وی وخان به دې وته لال کړی وی صاحب په ما پابندي ولګیده نو ما وی د ول بیا په انعام کې زوی لا سلور باغونه ورکړو چې رسول الله خبر شو نو دا ځنې کورنۍ طبیعتي طور په هغوی کې سخاوتي وایي څوک دا د جود او د سخاوت کورنۍ ده نو پلار یې د زوی نه وړاندې دی او زوی یې د پلار نه وړاندې دی زی هغلته کې قرباني وکړه نه او خان حلال کړو په پلار پسې حلال کړو پلار په کار دا و چې پلار غوسه شوی وي ا دومره خوشاله شو چې په انعام کې ولا سلور دغه ورکړ باغونه خا نو قیس ابن سعد دا غصاد ابن عباده دی خا د خزرج قبیله مشر دی قال لابیه هغه وی خپل پلار ته چې بابا جی كنت في الجيش اومزه په دغه اسلامی لخر کې فجاعو اغوی اوګی شو نو قال پلار ورته وی چې انحر او خان باندې وتعالى کړی وی چې اوګیو کنه نو قال دی وته وی چې سیبا نحرتو یو ورځ مې وته حلال کړو قال قیس وی ثم جاعو بیا غوی اوږي شو نو قال پلار وته وی چوږي شو خو انحر قرب او خان باندې وته حلال کړی وی نو قال پلار وته وی چوګی شو هو خان باندې وته ان هر لال کړو نو قال دی وی چې سیبا فصلورم مرز باندې ابو عبیده ابن جراح او حضرت عمر په ما پابندی ولګوله نو هیتو زه د دینه منع کړی شوم خا حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن ابن جريج قال اخبرني عمرو انه سمع جابرا يقول حضرت جابر وی غزاونه منګه غزا ته لاړو کما غزا جيش الخبت چاغه ته خلق جيش الخبت وی وختي د ته وی کنه چې په دې دغه کې جهاد کې صحابه او دونو پانې خړلې وي د دې وجه نه دې ته سوی جیش له خبت خبت هغه پانو ته وی چې هغه خلک روسنډي و امر علینا او امیر مقرر شوی په من باندې ابو عبیده حضرت ابو عبیده فجعنا جوعا شدیدا تاسو وی کنه چې وخه د غره واغشت او ابو عبیده د پاسه په کته واچوله او بیا په صحابو کې چې کم لوړ صحابي او حضرت قیس هغه په د پاسه کینو او لاندې ته تیر شو فاخبرني ابو الزبير انه سمع جابرا يقول جابر بوي چې قال ابو عبيده ابو عبيده سوي ملګرو ته کلو خورای فلما قدمنا المدينه کله چې مونږ رالو مدینه ته نو ذکرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم مونږ ذکر کړه دا واقعا پیغمبر علی السلام ته چې صاحب دسې کیسه وه فقال پیغمبر علی السلام او دوی سره غوښه وم وی کلو خوره رزقا دا یو خوراک دی اخرجه الله چې الله تاسو ته دغه کړی ورستیو او د دوی د خوشحالولو د پاره وی چې په ما مخوره اطعمونا په منګم خوراکو کې ان کان معکم کشر تاسو سره داغي غوخی بعضی صحابه سره وا فاتاه بعضهم نو راتلل وکړو په دې غوخه باندې بعضو د دوی فاکل نو بیا سده او خوړو بابو حج ابي بکر بن ناصي في سنه 90 په نهم کال له هجرت حج فرض شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته موقع نه و چې هغه تللی وي نو ابو بکر صدیق چې دی امیر الحج کو د حاجیانو امیر کو او حاجیان یې ولیږل خو ورته ده ووی چې لاړ به شي حج ته خو په عرفات کې او په مینا کې د سوره دغه نه دی برات د سورت براعت دا اوله حصه چې دی نو د دې اعلانونه بلته وکي هغه دا دی چې د کافرو سره زمونږه معاهده ختم کم کافران چې هغوی معاهده ماتې کړي دي یا کم کافران چې هغوی سره معاهده نه دي شوي هغوی ته څلور میاشتې مهلت که په دا سلورو میاشتو کې ایمان وروړو فبها او که ایمان یې را نه وړو نو یا دې د علاقې نه وځي او یا به سر وهو خیر دا لاړل رستو پته ولګېده چې د عربو دا رواج دی چې یو سړی د چا سره معاهده کوي نو په ذریعه د خپلوانو کوي ښه د خپل کورنۍ پردو باندې نه کوي داسې چې معاهده ورماته نو د خپل کورنۍ سړی په ذریعه به ورماته اوس ابو بکر صدیق خود رسول الله د کورنۍ نه نو نو حضرت علی رضی الله تعالی عنہ و پسې ولېګو چې چون کې ته زما د کورنۍ نو ته به د اعلانونه وکې ابو بکر صدیق ورسید چې واپسې علی صاحب ورغی ما وی سم مخلص خلق دی علی وتوی امیر او مامور هغه ابو بکر وتوی وی الکا علی تشرال نو امیر رالی چې زمونږ به امیر او کتبه مامور زما لاندې به وی صاحب مامورون زبا ستا د لاندیم ته امیر سر صرف دا اعلانونه کوم نو دا دی بابو حج ابي بکر دا باب دی د حج کولو د ابو بکر چې د حج وک بن ناس په خلکو ما وی رسول الله ته موکا نه و فی سنت تسعن پنهم کال د هجرت حدثنا سليمان بن داوود ابو ربيع قال حدثنا فليح عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه حضرت ابو هريره وي ان ابا بکر الصدیق دا تاسو ته ما ویلو ریاضه چې چرته د زور زیوی نو ابا چې راشي نو دلته به الف وایخه ابا او چې چرته د پیخ ځای وي نو دا به ابو ووایې ابو او چې چرته د زیر ځای راشي نو یې به وایې ښه ابي نور یو شی دی ابو هریره ابا هریره ابي هریره نو ان ابا بکر صدیق ابو بکر صدیق چې دی بعثه رسول الله اولیګه اولیګه دلا فی الحج التي پاغه حج کې امره چې امیر ګرځول او دلا النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام عنها په قافلې د حج قبل حجت الوداع مخکې د حجت الوداع نه خ او د دغه کو چې تبا اعلانونه وکي یوم النهر پرز د اختر فی رهتن او په یو جماعت کې نور یوازې دی نو د صحابه نور جماعت مو چې د اختر پرز باندې یو ان یؤذن فی الناس چې دی به اعلان وکړي په خلکو کې چې هلکه واورئ د سږ کال نه بغیر آینده دپاره به مشرک او کافر حج ته نه راځي دویم اعلان دا واورئ چې طواف کوئ په بربنډه باندې به طواف نه کوي دی په بربنډه باندې طواف کوو لا یحج بعد العام چې حج ته به نه راځي پس د سږ کال نه پس مشرکون مشرک سړی ولا یطوفن بالبیت او خامخا تواب به نه کوي د بیت الله عریانونه بربن حدثني عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء قال حضرت برا ابن عازب وی آخر صورت د ټولو نه اخیری صورت نزلت کاملتا چې هغه نازل شوی دی مکمل نو هغه دی صورت برا صورت برا اتا سوره برات مکمل چې په ټولو کې اخیری کم صورت نازل شوی دی چې مکمل وي نو هغه دغه دی سوره برات دی نور صورتونه مرستو نازل شوی دی خو هغه نیم مخکې نازل شوی او نیم مرستو نازل شو مکمل دا دی یو او د ټولو آیاتونو اخری آیات هغه دا دی چې یستفتونک فی النساء یستفتونک قل الله یفتیکم فی الکلاله د سورته نساء اخری دغه آیات و آخر سورته نزلت او آخر د یو سورت چې هغه نازل شوی وي غون سورت نه آخر د یو سورت چې هغه نازل شوی وي نو هغه د خاتمه سوره النساء هغه د هغه اخري هغه اخر د سوره نساء چې یستفتونک دا خلق تپوس کوي ستانه په مسله کې چې یو سړی مړ شي برم سوک نشتا لاندیم سوک نشتا دا غمی راس بسوک علی قل الله یفتیکم ورته وایه چې الله تاسو له جواب درکوي فی الکلاله په باره د چا کې د کلاله کې باب وفد بنی تمیم رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مکه فتح شوه بیا لاړل د حنین جهاد شو د حنین د جهاد نه پس رسول الله جیرانی ته راغی په جیرانه کې چې دین او مالونه د غنیمت تقسیم شو بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدینه منوره ته راغی چې مدینه منوره ته راغی دا تم کال له اخر د اتم کال او ورپسې شروع کیږي نهم کال په دې کالونو باندې روره د قبایلو او د قومونو د وفدونه را شروع شو راتلل او دا دغه د الله په دین کې شاملېدل هغه کې یو بنو تمیم دی بنو تمیم رستو را روانه ده بنو تمیم و سروانی معنی کو چورانی کو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دوی پسې لخکر ولېګ چې لخکر ولېګل عمله په وکړه نو پدې کې یو لسړی یوولس ښځې او څه دېرش ماشومان دا ګرفتار شو او داسې مالونه نو چې رال درس چې راوړل نو چې دی کې ګورو د بنو تمیمو د اکابرو د مشرانو د ملکانو یو وفد راغی رسول الله ته هغه وفد بیان کوي نو وی باب وفد بنی تمیم دا باب دی د وفد د بنی تمیمو وفد خو پیژنې چې د قوم یو څو کسان لاړ شي او حکومت ته ورشي او هغه خپل ضرورت وته بیانوي یا د یو حکومت نمایندگان بل حکومت ته لاړ شي اوس د پاکستان وفد یو څو کسان افغانستان ته لاړ شي یا د افغانستان یو څو کسان پاکستان ته راشي دا وفدي نو دغه سه د بنی تمیم قبیله یو وفدو هغه رسول الله تعالی دغه بیان حدثنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ابي سحرة عن صفوان بن محرز المازني عن عمران بن حسين قال حضرت عمران ابن حسين وی چې اتا نفر رال یو سو کسان من بنی تمیم د بنو تمیمونه خدا د غره خلکو ټوله توجه دنیا ته ټوله نه د دین نه خبرو نه د دغه نه بس به تمامه توجه دنیا ته نوراله یو نفر یو جماعت د بنو تمیمو پیغمبر علی السلام ته فقال رسول الله وتوی الک د دین په ماحول کې د دین خبرې کیږي ښا په دین ماحول کې د دنیا خبرې نه کیږي نو قال فقال مسله دا ده چې د دین ماحولي مثلا یو لوی عالم دی یو لوی بزرګ دی او تاسو هغه له ورشئ نو د دنیا مسلې ورته مه کوئ چې صاحب دا مسله مې ده دا مسله مې ده راته دعا وکړه هغه ته د دین خبرې کوي چې د دین دعای د توکړه نو دنیا به خود به خود نه غکی ور برابرېږي دنیا مخ دین مخ کی دنیا واپسې وي دین برابر شو دنیا خود به خود برابرېږي فقال رسول الله وتوي اقبل البشرا قبول کې خوشخبری خیر سره رااله مسلمانان شوي د پیغمبر په مجلس کې صحبت نصیب شو خوشاله شي چې الله بم جنت ته داخلي اقبال البشرا قبول کې زما خوشخبری دا د خوشخبری در کوم چې دا تاسو سوکړه په دې اعمالو به الله جنت درکړي یا بنی تمیم اے بنو تمیمو هغه ما وی ټول دنیا دار دی قالو نو هغوی وی یا رسول الله ای د الله پیغمبره شل زله د خوشخبری راکړي خوشخبری پرېده جیب ته لاس کسره ما وی ټوله دنیا مرغه ده قالو نو دوی وی یا رسول الله ای د الله رسوله قد بشرتنا تا خوشخبری راکړي د مونږ ته ډیره خوشخبری دی راکړه فاعتنا شیراکا دنیا اصل کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بچ وفدونه رالل نو اول کې به ټول د دین مسله و د دنیا به نه ورکوله خو چې کله واپس بتلل نو بیا به شی ورکو واپس اول به خ طالبان کړو سبق به پیات کو نو چې واپس به ما وی تلل نو دی وخت به ورکړه نو دی تم وای چې مطلب دا دی د دین خبرې وسره کیږي نو دی وای شیبا سلزله د خوشخبری راکړه شی راکړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سخت خپه شو چې دا دومره کمزوري چې د دین خبره ته وګ نګ دی او د دنیا خبره ته وګ دی دا څومره کمزوري دی فرؤیا نو ولیدل شو ذالک اثر د دې خبرې فی وجهه په مخ مبارک د رسول الله کې سړی چې خپه شي نو د مخ دا رنګ یې داسې بل شانتي شي ولیدل شو ذالک اثر د دې خبرې فی وجهه په مخ داغه کې حقیقت هم دا دی په درس یو په درس کې یو سړی توجه نه کوي سړی خپش چې رب دا ولی خیر چې دې کې ګورو یو بل خوش قسمت وفد بل راغی فجاء نفر راغی یو جماعت یو ډله من الیمن د یمن نو فقال رسول الله وتوی اقبلوا البشرا قبول کې تاسو زما زیره لوی قربانی مو کړه دا غ یمن نراله د رسول الله مجلس کې شامل شوه شرافت او عزت ته د صحبت در ملاو شو الله بم جنت ته داخلي اسلام يقبلها بنو تميم زکه چې دی له قبول نک بنو تميم نو دا وته سوي صاحب هم دی لراغلی یو کنه حضرت مونږ هم دی لراغلی یو چې ته مونږ ته د جنت خوشخبری راکې نو قالو دی ورته وی چې قد اقبلنا یا رسول الله مونږه قبول کدا زیرستا اې دا الله رسوله زه بس دی خان